ګرانو مینوالو زموږ د دکان پتا یاد ساتئ صدایدین اسلامی کیسټ اند سی ډی سنټر نشتر آباد نز مدینه مسجد د قاری حنیف الله او قاری قدرت الله خلای دکان موبایل نمبر دی 0301 88 91 321 او بل نمبر دی 0345 9147 والاسم ان اريد به اللفظ مولانا دا یو بحث دی چې امام بزاوی رحمه الله دې مقام کې ذکر کړي توجه راکاوه بچو تقریر پکې کوم او د علم کلام سره تعلق ساتي هغه مسله دار چې اسم عینی د مسما سره او که اسم غیری د مسما نه اسم لکه زید عمر بکر خالد والد دا لفظ اسم نه وي ها لکه زید عمر بکر خالد والد دا ټول دا اسماء نو اسم عینی د مسما سره که اسم غیری د مسما نه دې مسله کې اختلاف دی یو مسلک دی د بعض اشاعره او هغه وی عین معتزله وی غیری خو مخکې د دې اختلاف نه و تعین د محل د نزاع چې دا په کومه مسله کې اختلاف دی نو ذکر دا خبره د مقام کې چې بعض زینا د دې لپاره متعین دي چې انت کې اسم غیر د مسما کوتبه زیدون زیدو لیکل شي نو سره لیکل شي کاغه نوم لیکل شي دلته خو اسم غیر د مسما نه کله اسم غیر مسمای کتابه زیدون وای اسم غیر د مسمانا اشاعر وای ها بعض چې اسم عین د مسما سره دا سی وای نو معتزله د ځان د پاره دلایل ذکر کړي ما ته سوچ کوم وای ځکه غیر د مسمانا ځکه غیر د چانه چې په قران کریم کې راځي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله د پاره اسماء الحسنى نو که اسم عین شي د مسما سره نو بیا به ډیر مسمایات هم راشي نو بیا تعدد د وجبا او راځي بیا تعدد د چا راځي د وجبا او یاو دویم دلیل د ځان د پاره دا وي که اسم عین مسما شي الله کې به تغییر راشي تالی باطل مقدم مثل څنګه تغییر راځي اسماء کې تغییر راځي الله ته خدای موي الله موي تنکیره موي او دغه رنګ گاډو ته موي او ډیر قسم کو ته وای نو بیا چې تغییر په دکې راشي خو تغییر به پچا کې راځي کنه په مسما کې راځي کنه اختلاف الامم سره اختلاف په نمونو کې راځي کنه راځي بیا به کدا اسم عین مسما شي نو بیا بچا کې مې اختلاف راشي په مسمياتو کې به مې اختلاف راشي دا دوا درې ماغي وای وای ک اسم چرتا ک اسم چرتا غیر عین مسما شي غیر نشو بلکې تشي عین شي نو لازم بشي جمع د مقولو متباینو راجمه بشي جمع بشي جمع په مابین د مقولتینو متباینتینو کې جمع په مابین د مقولتینو اسم د مقولی د عرض نه او هغه مسما مثلا د مقولی د جوهر نه لکه زید دا لفظ د مقولی د عرض نه دی هغه د مقولی د جوهر نه دی چې اسم عین مسما چې بیا به خو جمع په مابین د مقولتینو متباینتینو کې راشي درې سلورمه وای که اسم چرته عین مسما شي که اسم چرته څه شي نو ډیر کار نو بیا به اسم به مسما راشي مسما به به اسم راشي ډیرو ځایونو کې یعنی یو عین به بغیر د عین آخر نه راشي مثلا ډیرو ځایونو کې نومي او مسما نه سره وي چې زما او زیو شو نو محمد نوم به نو محمد اسم شته مسما نشته کله مسمای چې بچي پیدا شي نو ميلانا نه نو کله اسم مسما نه کله مسمای نو دا څو دلیل شو یا رائے د باز شاعر او دا باز شاعر وای وای اسم عین مسمى اسم عین سی وای زکا قران کریم کې راځي تبارک اسم ربک تبارک رکتم ربک مبارک ته نوم درپتا نو برکت ته ذات صفتی کې د قسم درې مرای د قاضي مبارک قاضي مبارک والا وای وای وای دومره مسله ده تاسو چې کم جګړې جوړې کړې نو دا داسې جګړې دي چې دا نزاع لفظي ده او دا یو غیر ضروری خبره تاسو کوي دا یو غیر ضروری خبره تاسو دواړه ډلې دا غیر ضروری دي نو دا نزاع بین الفریقین دا نزاع بین الفریقین د دې په نسبت باندې دا څه شی ده دا نزاع معنوي ده کدا نزاع لفظي ده دا نزاع بین الفریقین دا نزاع لفظي ده نزاع معنوي هغه مسله ده چې ګوره معتزله وګوره دغه ته جوابونه ورکړي دي چاته اشاعره وتا چې تبارک اسمو کې دا اسم تکه مقحم ده زائد ده دا سره یو شعر کې مراغلی دی هغه شعر کې دا خبره ذکر شوې ده هغه شعر کې دا خبره ذکر شوې ده اسم تکي راغلی هغه څه شعر لکه ثم اسم السلام علیکم اسم السلام تکي زائد او دین جواب دام ورکړل چې الله باندې برکت چې څنګه د ذات صفت ته نو دا اسم دالی په دغه ذات کنه دا اسم دالی په چا باندې په دغه ذات نو چې دا اسم دالی په دغه ذات باندې نو په کار دار چې چا صفتم شي دا دې اسم صفتم واقع شي خو به دایو علوي دا نزاع بین الفریقین دا نزاع لفظی را نزاع معنوی نه ده ځکه دا اسمون څه کنه ده اسمون د د درې اطلاق کوي د اسمون څه کې څو اطلاق کوي یو اسم ویل کېږي ذات ته شي دا شاباز یا شاعر او حق ده او کله اسم نه مراد چرته لفظ واخلي د بیا چاره حق در معتزله او کله اسم نه مراد صفت واخلي نو بیا اسم بیا هغه راي ده چې صفات نه عین دی او نه غیر دی نو د اسم د پاره اطلاقات ثلاثه دي اطلاق کیږي کله په ذات تشه کله اطلاق کیږي په صفت تشه او کله اطلاق کیږي په نو هغه تقسیم بدل تا کوي په صفاتو کې تقسیم خود شو چې صفات اول په څو قسم لري په دوا سری صفات سلبیه او سری صفات ثبوتیه صفات سلبیه چې په حرف سر سره سلب شي دا تسمیه د چا ده مدخول له پیسم د داخل لکه الله وليس بالجسم دا صفت سلبیه ده ځکه دا لیک په کې راغل نه نو دا صفت سلبیه یو صفات ثبوتیه صفات ثبوتیه بیا په څو قسم لري په یو ته وایي صفات ثبوتیه حقیقیه یو ته وایي صفات ثبوتیه ذاتیه او یو ته وایي صفات ثبوتیه حق حقیقی ذات الاضافه صفات ثبوتیه حقیقیه دي ته وایي چې موجودی کې په موصوف کې په تحقق تعاقل اثر مرتبه کې غیر نه غواړي دي ته وایي صفات حقیقیه ہے کہ نہیں لیکن یہ اللہ میں موجود ہوتا ہے لیکن یہ اپنے تحقق تعقل اثر مرتبہ تینوں میں غیر کی جانے محتاج ہے اللہ کی حیا اللہ راتلے شی ہاں اللہ کی حیا اللہ راتلے شی کہ بل کسی کا نام عمادت پر کی اللہ راضی کی سوکی غمر کی کا نام احیاء پر کی اللہ راضی کی سوکی غسی شے کی کا نام نو احیاء عمادت پر کی اللہ راضی ہاں نام مسئلہ ایوی حقیقی ذات الاضافت یوی حقیقی ذات الاضافت نو حقیقی ذات الاضافت دی توای چې تحققا تعقلا خو غیر نه غواړي خو چاته مرتب کیږي غیر غواړي لکه علم لکه څه شی علم دا الله صفت ته الله کې موجودي تحقق حواله سره بل نه غواړي او تعقل حواله سره خو چې په علم اثر مرتب کیږي غیر انکشاف غیري تر انکشاف د بل شي نو په دې حواله سره څه شی غواړي خیر غواړي نو چې د اسم اطلاق په چا باندې شي په صفات نو بیا په کې تقسیم دي بعض صفات عین دي لکه حیات وغیرہ بعض صفات غیر دي بعض صفات غیر دي لکه احیاء ماتت وغیرہ او بعض صفات نه عین دي او نه غیر دي لکه علم او قدرت او علم وغیرہ دا اوس دا چې دا نه عین دي او نه دي د دې خبره دارخه ته تاسو نه او غیر قار دی غیر قار دی ته وای چې اجتماعي چې مجتمع فی الوجود نه دی کنه مجتمع فی الوجود لفظونه خو راضی او ختمیږي یو چې راضی ختم شینو بل ابتدا را شینو بل ختم شي نو دا غیر قاری او مسمع امر قاری مسمع امر سی قار یو غیر قاری او بل څه شي قار نو غیر قار خو قار نشي کېدای کنه دا قرنګ وای اختلاف به اختلاف الامم دا مختلف کیږي په اختلاف د امم او الاثار او د اثار زمانو حواله سره بدلی کی کنه الله لفظ نه ګوري ويتعدد تارة او کله کله متعدد کیږي ويتحد ويتحد اخرى او کله متحد کیږي څه کله متعدد کیږي اے مولانا الفاظ کله ډیری معنی یوې لکه اقصد او لیس او زغریم او حمزه او عباس پر ټول د زمری نمونه دي په مترادفینو کې الفاظ ډیری مسما استیو او کله کله مسمایات ډیری او نوم استیو دا په مشترک کې دا بچا کې لکه زه عین یو شته وایم هغه درې څلور چیزونه دي او دې ته زسته وایم عین نو الفاظ کله متحد کیږي شی یوي الفاظ کله کله سکیږي دی دی امانه سي او کله کله د سي چې هغه دغه سي او لفظ سي یا وای لکه خزا دا یو لفظ سي او ار یوی ته سوی لګي خزا نو بیا څه شي شو نو ګور الفاظ بدل شو مسما نه بدل شي لفظ بدل نشو مسما یې څه شو بدله نو دا کعین وی خو بیا په کاردار چې سره یو شانتی بدلیدل را بدلیدل اول مسمى لا يكون كذلك وان اريد ک اراده شي به په اسم سره ذات تشه نو بیا په هو المسمى بیا را الى شاعر او حق ده لیکن نه د مشهور په دې معنا سره ادا قول الله تبارک اسم ربک یا وسبح اسم ربک دا دلیل نه چا ویلی مولانا شاعر چې برکت والدین نو برکت خو صفت ذاتی سبح تسبیح صفت د جاهد ذات څنګه چې ذات او صفات ته نقایص نه پاک دي نو واجب ده تنزیه د هغه الفاظو چې هغه موضوع دي له د ذات او د صفاتو لپاره د رب نه د فحش په قول نه د سوی ادب نه اول اسم یا د دویم جواب کې یا اسم په دې کې مقحم او زائد دی لکه په دې شعر کې ال الحول ثم اسم السلام علیکما ال الحول ثم اسم السلام علیکما دا یو شعر دی مولانا دا یو کس ته دوه لونه یو لونه وي دا غي ته وي وي اغي ته دا څه وي چې ومن یبتچا چو جړل حولا کاملا یو کال پورا فقط ایت ضربت داغه عذر قبول له او داغه نرستو داغه نرستو ا ثم اسم السلام علیکم بیا د نوم د سلامي پتا سو باندې مولانا یې ګوره د جاهلیت په شان نور کارونه مکه وه خدا کارو کوي یو کال لا پسې ویاړای نو بس عذرم قبول لې او بیا د اسم السلام علیکم بیا نوم د سلام دی پتا سو دواړو باندې یعنی دا السلام علیکم باندې زلارم او تاسو پاتې خبره کړه نو دلته اسم السلام د ثم السلام ولې اسم تک سره ظاهر او که اراده شي په دې سره صفت لکه دا رائے د شیخ ابل حسن اثری دا بیا به منقسم کیږي دا انقسام صفت په شان در انقسام د صفت عنده د بنس الا ما هغه ته چې هغه نفس مسمای لکه وجود صفات حقیقیه چوته وي هغه ته چې هغه غیر لکه صفات اضافیه دی هغه ته احیاء ماتت او الا ما هغه ته چې هغه نه عین یو نه غیر نه عین یو نه شي غیر لکه صفات حقیقی ذات الاضافه هغه نه عین دی او نه غیر دی کته وای ارتفاع نه کیدې نو رااله چې نه عین شو نه غیر شو دا ناجایز نه موږ نه عین نه دی په معنا د وحدت مفهومی او غیر نه دی په معنا د جواز الانفکاک سره د الله نه جدا کیږي نه عین او غیر په خپل کور کې نه کیدې نه دی حتی چې په دې عبارت سره ارتفاع نه کیدې نو راشي چې نه عین دی او نه شری غیر دی